و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا و اوحینا الی موسی وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي بیان د امور مصلحه کله چې تکالیف زیات شي مصیبتونه زیات شي بیا دا کارونه وکړي د فرعون له طرف نه کله بن اسرائیل ډیر زیات تنگ کړی شول نو د بنی اسرائیل کوم عبادت خانه وی جمعتونو هغه ته عبادت ته نه پرې خودل نو دیو ته دا حکم وکړل شپه وخت کې چې په کورونو کې ځان له مساجد جوړ کړي عبادت خانه په کورونو کې جوړې کړي او د الله تعالی عبادت کوي دا بنی چې کله د بيدین خلکو نه تاسو ته تکلیف ملاویږي نو بیا د الله تعالی دین نه کوي نه بهر جمعه ترې نه پرېږدي نو په کور کې دننه ځان لځای جوړ کو پای کې د الله تعالی عبادت کوه دا معنا ده و اوحینا الی موسی وحی وکړل موسی علیه صلوات و سلام ته واخی هرور دغه ته هارون علیه صلوات و سلام ان تبوا چې تیار کړي لقوم کما د د خپل قوم نه پاره ستاسو ر د دوه د قوم نه پاره به مصر په مصر کې بویوتن کورونه وجعلوا بيوتکم قبله او جوړ کړئ په دا کورونو کې قبلتن نو زه د مانځه قبلتن مراد زه د منځ کولو تی مراد دی نو تاسو ته ما د آیات مطلب وایه یعنی په دغه مصر کې چې کم مؤمنان مسلمانان د موسی علیه السلام مرګري اوسېدل بهر ته عبادت ته نه پرېښودل پابندي وپی نو الله تعالی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته وحی وکړله چې په خپلو کورونو کې دننه عبادتخانې جوړه کړئ واقیمو صلات او پابندي لمانځه کوئ وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته زیر او ترسه ورکا د فلاح او ته زیر ورکا وبشر المؤمنین الفلاح بانهم مفلحون چې بس دیو بچ دي د الله تعالی عذاب نه او دیو کامیاب دي وقال موسی ویل موسی علیه السلام ربنا ای رب زمونږه انک اتیت فرعون او ملئه یقینا ته ورکړل فرعون ته او داغي غټانو ته په دې آیات کې د موسی علیه السلام دعا د شر ذکر کوي یعنی خیره کول د موسی علیه السلام په فرعونیانو باندې خو لیکنه بهتره دار چې کله چاته خیره کې نو اول دا غیغ بيدینی ښکارا خلکو ته چې الله زو تر خیره کوم دا او تزه د دې جرمونو په وجه باندې کوم نو اول جرمونه ذکر کوي او بیا خیره الله تعالی تا ورکړی دی فرعون ته ومله او قوم دغه ته زینتن ډول او ښایست او اموال او ډېر مالونه په حیاتي دنیا په ژوند د دنیا کې الله تا هغوی ته ښایست ورکړی دی تا ورته مالونه ورکړلي د ژوند د دنیا نو دا سبب شو لپاره د بېدینۍ دغې ربنا ای رب زمونږه لیضل عن سبیلک عاقبت دا چې واوړېدل دیو د الله تعالی د دین نه یا لیضلو اړی خلکو لره د الله تعالی د دین نه د الله تعالی د لارې نه په خپل هم بېدینه دي او نور خلک هم ګمراه کوي او بېدینه کوي ربنا اطمس علی اموالهم الله تعالی بیکاره کی مالونه دی الله تعالی تبایی راولی په مالونه دی باندې وشتد علی قلوبهم او سختی راولی په زړونو دی باندې فلا یمنو حتی یروا العذاب الالم نو دی ایمان نه راوړي تر دې پورې چې ویني دی عذاب درناک لره بس الله تعالی د دې پسلونه دی د دیو مالونه دي د دیو روپۍ دي او دا سې که غوا ګړي بيزي دي هر قسم دا پسلونه د دیو الله تعالی ته تبا کی الله تعالی ته ختم کی ځکه دیو چې دا دومره اوچتو چت کیږي دا په خپل اقتصاد باندې کی او کله چې اقتصاد خراب شو نو بس بیا تبا کیږي بس هغه ملک بیا ملک لاس نزی بیا وشدد علی قلوبهم مراد درې نه ده سختی راولي الله تعالی په زړونو د دوی باندې مراد تینا کلکول دی ردیو په کوپر باندې او مراد تینا مهر وهل دی دغه په زړونو باندې پلا یمنو حتی یرو العذاب الالم نو الله تعالی دی ایمان نه راوړي تر دې پورې چې ویني دی عذاب سخت لره سخت عذاب دی دی تراشی درناک عذاب تراشی قالوا الله تعالی او تویل قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون په دې آیت کې ذکر کیږي قبولیت د دعا د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مفسرین لیکلی دي وای موسی علیه السلام به خیری کوله دعای کوله دعا د شر او هارون علیه صلات وسلام په هغې باندې امین وایه الله تعالی دعا قبوله کړله د دې وجه نه نسبت د دعا دواړو ته په دې خاطر باندې شوی دی نور خو خیرې موسی علیه السلام کړی دي خو چونکې امین پې سره هارون علیه صلات وسلام ویلی دی نو د دې وجه نه نسبت هغې ته هم شوی دی قال ویل الله تعالی قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول شول دعا ستاسو د دوانو نو مخکې خو اس قال موسی موسی علیه السلام ویلی ربنا خیره خوږی کړی وي خو تاسو ته ما پکې نکته ویرله چې چون کې هارون علیه السلام په امین ویلو نو نسبت دوانو ته کو شو پس تقیمه نو کلک شي په خپل طریقه باندې پس تقیمه ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون او مزه په لارې دا کسان باندې لا یعلمون چې غنه پویږي پس تقیمه د دین مراد سره یعنی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته الله تعالی ویل خیریم خو کړلی الله تعالی بل د خیری قبلای خو د خیرو د قبلې دو پورې تاسو ټینګ شئ په خپل دین باندې کلک شئ او خپل دعوت جاری وساتئ پس تقیمه کلک شئ په دعوت باندې کلک شئ په خپل دین باندې یو دویم معنی هم پسرینو ذکر کړی ده پس تقیمه ټینګ شئ تاسو معنی داره چې تلوار مه کوئ په دعا قبلېدلو کې د دعا په قبلېدلو کې تلوار مه کوئ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون مراد درې نه ده بعضې خلک داسې دي چې کله دعا وکړي نو هغه په یوه ګنټه کې قبلېدل غواړي چې الله وسره قبول که نو الله تعالی وایي تلوار مکوي او بی صبری مکوي ځکه تلوار کول د دعا په قبلېدو کې بی صبری کول دا د جاهلانو کار دی دا د ناپوه انسان کار دی د سورې بقره په تفسیر کې تاسو ته ما ویلیو چې ربنا ربنا واسفهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک د ابراهیم علیه صلوات و سلام چې نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دعا کړې وه نو هغه دوه زره کاله بعد قبول شوی وه دوه زره کاله بعد هغه قبول شوی وه دې دې کې علماء کرامو لیکلي دي د موسی علیه السلام دعا سلویخ کاله بعد قبول شوله فرعون سلویخ کاله بعد چې هغه هلاک شوی تباه شوی نو دې دې کې دو, دو مطلب مې ته ویرله یو مطلب دار پس تقیمه خیریم خوک للی خو لیکن د الله تعالی په دین باندې ټینګ شې استقامت وکي او دغه سی پس تقیمه معنی دار چې دویم مطلب دا دی د دعا په قبلېدلو کې تلوار مه کوئ پس ته قیمه بلکې استقامت او د صبر نه کار واخلئ ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون او مزه په لار دا کسانو چې هغه نه پوهیږي نو یا بنا په اول مطلب باندې تاسو په خپل دین باندې ټینګ شئ او د بل چا تابعداري ونه کوي د فرعونیانو تابعداري چرته ونه کوي استقامت وکړئ صبر وکړئ او دویم مطلب ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون معنی دا شوله چې بې صبري وکئ او تلوار وکئ په قبلېدو د دعا کې نو دا کار د جاهلانو دی دا کار د ناپوهه خلکو دی نو دغه په ځان کې مو پیدا کوئ نو دیو جن تاسو ته ویل په بعض روایت کې دي سلويخ کاله بعد د دعا قبول شوله وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر په دې آیات کې نجات د بنی اسرائیلو او غرق کېدل له فرعونیانو ذکر کی وجاوزنا او ورپوری سرمنګه بنی اسرائیل لره البحر په دریاب باندې فاتبعهم فرعون نور پسې شو پاغي پس فرعون او جنوده لخر داغي پوجان داغي هغه پس ور پسې شول بغیان د وجه د زد نه وعدوا او د وجه د دشمنی نه د پس ور پسې شول او نور دې کې پوره واقعیا نشته لري بل دې کې وراشي قران کریم کې یو دې کې اجمالی بل دې کې بیا تفصیل بیان کړی موسی علیه الصلاۃ والسلام ته دا اطلاع شول چې دا خلق دې پرېږدینه الله تعالی او ته د هجرت حکم وک نو روان شول شاته پسې فرعونیان ور پسې شول مخې ته دریاب راغې نو د موسی علیه السلام قوم ویل ان لمدرکون وس خو بالکل راګیر شو وس پس کوه موسی علیه السلام ته وی ما د الله تعالی د رضا لپاره هجرت کړی دی الله تعالی ما ته لارې کوله وهي بس الله تعالی ته وهي وکړه د دریاب دې په دې امسا باندې ووهه بس دریاب ودرېده او لارې پکې وچې پاتې شولې وی په دې باندې ورځئ بس هغه پې ورغلل دریاب خو ودرېدلی دی نو کله چې فرعونیان منځ ته ور ورسېدله الله تعالی پې دریاب را پرانیسته او هر څه یې له تباه برباد کړله وجاوزنا بنی اسرائیل البحر او پور پوری سلمنګا بنی اسرائیل در البحر په دریاب باندې پات به هم فرعون ورپسې شول پاغي پسې فرعونیان و جنود لخرې داغي بغیان د وجې د زد نه بغیان د وجې د زد نه دې دوه کې فرق داري بغي په قول کې او عدوان دا په عمل کې نو معنا دا شوله فرعونیان چې دی هغه بيدین او هم په اعتبار د ویناګانو سره نه هم په اعتبار د عمل سره دوه پلیتانو ده دوانه اعتبار سره دویم قول لمبسرین داره چې بغي دا تعلق ساتي د عقیده سره او عدوان دا تعلق ساتي د عمل سره نو معنی دا شوله چې دیو هم د عقیده پلیتانو او هم د عمل پلیتانو دا دوانه عمل هم پلیتونو عقیده هم پلیته او دریم عام فرق چې مفسرین ذکر کړی دی نو هغه دا دی بغي ویل کیږي په حقوق الله کې او عدوا په حقوق العباد کې دا کار وکاو د الله تعالی د حقونو هم یې څه پروا نه کړې هغه یې نه دی ادا کړی بغیا د الله تعالی حقونو کې بغی کړی ده و عدوا او په حقوق العباد کې هم دغه بغی کړی ده زیاتې کړی تجاوز کړی ده حتی اذا در کول غرق او تر دې پورې چې راګیر کړه هغې در غرق کېدلو نو قاله ادرکه ادراک معنا د احاطې ده بالکل چې بالکل دریاب چپې ته بالکل چاپېره شولې او دا په منځ کې راګیر شو نو قال ویل آمنتو ما خو ایمان راوړی دی څنګه د ایمان نه وړی انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل لا اله نشتر حقدار د بندګۍ ګوره زه حقدار د بندګۍ نه ای خلکو خا وسو ور خدویل چې انا ربکم الاعلى اوس زه حقدار د بندګۍ نه په کومه الله باندې دی ایمان نه وړلی الذي هغه امنت به بنو اسرائیل چې په هغې باندې بني اسرائیل ایمان نه وړی دی نو دا بله کلمه شوله بل و انا من المسلمین ګوره زه مسلمانان نه یم وانا من المسلمین زم د الله تعالی توحید منونکی یم وانا من المسلمین دا کلمې ویللې خو لیکنه په دغسې وخت کې بیا کلمه په کار باندې نه راځي آل آنا نو آیا اوس ته ایمان نه وړې وقد عصیته او تر اوسه پر دې نافرمانی کړې ده نافرمانی دې کړې ده قبل مخکې را دینه او کنت من المفسدین او وی تر فساد کوونکو نه تر مفسدانو نه وی په روایتو کې راغلی دي په حدیث کې راځي حدیث حسن دی امام ترمذی رحمت الله علیه نقل کړی دی وای کله چې دا دا کلمه ویله ایمان راوړ جبرئیل علیه السلام الله تعالی راولیږه او د فرعون په خلی کې خټه وته غورو منډله پکې وته وس ایمان نه وړي دا خبره ته اوس کې ته د اوس پورې څه کول نو الله تعالی ته وی د اوس پورې دی مو مسلمانانو باندې میخونه ټکوهله او اوس ځان ته سوی مسلمان وي یو طرف ته مسلمانانو مجاهدینو ته د الله تعالی قانون غوښتونکو طرف پانسي حکم اوروي او بل طرف ته پاکستان ته بیا سوی مدینه ثانی ده دا مدینه ثانی ده دا عجیبه ونته خبره کېته په دې خلی کې ولا خټه ورکړله او دغه سي مردار شو مړ شو وای نن چیرې بچکو مونږ ته لره فرعون بچ شوی دی او هغه نور تبا شوی حتی اذا ادرکه الغرق مخکې الله تعالی ونه ویل واغرقنا آل فرعون فرعون هم تبا کړی دی او فرعونیان ټول تبا شوی دی او مم ماهو جميعا ټول تبا شوی قرآن کریم کې دا ذکر شوی اغرقناه ومن معه جميعا بل ذکر سو اغرقناه ضمیر بیا چا تراجه هغه په ځای کې تو ورغلې وي کوي کې څوک ورغلې وي هغه بچي نو اغرقناه زمير کې چاته بیا راځي نو نجی کا دا د نجوتن ماخوذ دی هم په سرین لیکل دی پل یوم نو نجی کا به بدن کا دا نجوتن نه دی نجوه په عربی کې اوچت زیته وي نو معنا دا شوله په دې کې به بدن کا ستا جوسه او ستا بدن آیت منکا نه خد عبرت تا دا د هغه چا لپاره اوسه نښه د عبرت شوله چې تر د اوسه پورې هغه دعوه د ربوبیت کوله اوس ستا هغه ربوبیت څه شو ستا هغه ربوبیت اوس څه شو نو مالا دا شوله چې مفسرین لیکلی دي شاه ولی الله رحمت الله علیه معنا کړې ده پل یوم ننجیکه نذهبو بکا علی رأس الماء تبر دی اوبو پر سر باندې روان شي د اوبو پر سر دی الله تعالی پاتې کوي ډوب شو خو لیکن بیا الله تعالی د اوبو نه دی سر تر راپورته ک چې د خلکو لپاره عبرت شي مفسرین لیکلی دي وای ډیر خلکو کم بنی اسرائیل چې وو نو دا غي په یقین نه راته چې دا فرعون غرق شوی دی کنه دی غرق شوی ځکه کله چې استشهادي وشي او یو هدفي نو بیا خلک مسلمانان اول هغه مسلمانان چې ته ډیر تنګي اول تپوس داغي کوي وای هغه کې لمین د تله ده کنه ده تله هغه بچه وي نو بن اسرائیل ویل شهر دا په کې تله کنه په کې تله نو پل یوم نجی کوي بدن کا الله تعالی داغه بدن دا نور خلاړ داغي نوم نشان ختم شو خو فرعون الله تعالی دی وبو په سر باندې را روان ک نو بن اسرائیل ولیده نو ډیر زیات خوشاله شول هغه چې هغه دغه چره د بچو مسلمانانو باندې هغه میخونه ټکوهل نو دا دی امام بخاری رحمت الله علیه معنا کړی دا پل یوم ننجیک نلقیک علی نجوه من الارض تا مونږ را غورځو په یو اوچت زیر د ځمکه باندې دریا بل یو چپه ورکړل یو اوچت زیر ته راګوزار که نلقیک علی نجوة من الارض تا مونږ غورځو په یو اوچت زیر د ځمکه باندې امام بخاری رحمت الله دغه معنا کړې تفسیر زاد المسیر یو بل معنا کړی دا بهترین معنا ده وای نلقی کا عریانن نو نجی کا معنا سره نلقی کا عریانن تب لغل او بربند به تر اور دی پرېزمه کوان دی نلقی کا عریانن بربند به پروت بربند خلق به دی بربند ویني داسې الله تعالی داسې غیرتی ذات دی چا چې د الله نه نه منلی د الله تعالی د پیغمبر یې نه منلې د مسلمانانو سره ظلم کړی دی د ده ظلمونه خو ورته معلوم دي که نه اوله پانسي دی ایجاد کړې وه نو دغه د پانسۍ خواندان دی په دې د فرعون د واقعیا نه د هغه عبرت واخلي چې الله تعالی به تباه کړي الله تعالی څوک چې مؤمنان مسلمانان زوری د دین اسلام په وجه باندې الله تعالی ته د فرعونیان په شان کتابک الله تعالی څوک چې مجاهدینو ته پنسیانې ورکوي په دې وجه باندې چې دیو د الله تعالی قانون او دین غوښتلی دی الله تعالی ته په خپل عذابونه مسلط کړي او الله تعالی دا یو عذاب خو بیا سي مسلط کړی دی د اقتصاد ډیر مشکلات دی او ته الله تعالی دا مشکلات ته نور زیات ک الله تعالی دا مشکلات ته ورځ پر ورځ باندې زیات ک الله تعالی ځکه چې ډیر مسلمانان یې ځورولي دي نو فل یوم نجیک وی بدنک یو معنا می توکلا نزه و بک علی راس الماء شاول الله رحمت الله علیه معنا کړی نو نجی کا به بدن کا امام بخاری وای نلقی کا علی نجوت من الارض تب په یو چت زیوان نه چې دا خلق دنه عبرت واخلی او یا نلقی کا عریانا او وای بچوی دی نو بیا وای لمن خلفک آیاتن به بیا سمانه کی د دې سمات بیا جوړی نه نه هغه تبا شوی د دې وجه نه بعضی علما کرام لیکلی تفسیر ماجدیم دغه لیکلی وای اوس هم چیرې هغه په عجایب ګرد مصر کې وسم پروت دی وای وسم هغه پروت دی بس الله تعالی دغه د نخد عبرت وساتله مخکې وخت کې ردی یو ویډیو هم د یو وګت یو وګت شه د یو مردار یو خنزیره والله اعلم چې هغه که بل څوک دی خلی کې نه داسې ته لیکلو چې د مصر په عجایبګر کې دا پروت دی او وسم چې خلک دا غینه عبرت اخلي عجایبګر کې اوس هم پروت دی الله تعالی دا پاتې کړی دغسې فالیوم نن ورځې ننجي کا پورته کوو موږ ستا بدن لره لتکونه لمن خلفک آیا دې لپاره چې شی ته د وروستنو خلکو لپاره آیت نښه د عبرت مړ یې خو لیکن په مړینې نه دې وروسته الله تعالی باقي پاتې کوي یو ځمکې ته راویشته یې وچې ته و ان کثیر من الناس یقینا زیات د خلکو نه عن آیاتنا د آیاتونو زمونږ نه لغافلون خامخا بې پروا دي نه خبره دي ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدق فرعون خو تبا شو اوس د تبا کېدل نه وروسته حال د بنی اسرائیل الله تعالی ذکر کړي او په دې آیات کې اجمالی انعامات الله تعالی بیانې په بنی اسرائیل باندې یو څه مکان زی ورکول او دویم د روزي بندوبست کول الله تعالی ته دغه ذکر کړ ولقد بوانا بنی اسرائیل او یقینا زه ورکړی مونږ بنی اسرائیل ته مبوا صدقین زه مزیدار صدقین نه مراد مزیدار زیره یو قول لم پسرین داره چې مراد درې نه شام زمکه ده هجرت هغې ته وکړه او په د شام په زمکه کې الله تعالی ډیر برکتونه چولی دي دویم قول لم پسرین داره چې مراد درې نه زمکه مصر ته مراد ده خدا ورستو داوود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په وخت کې بیا واپس مصر ته راغلي مخکې ردی وضاحت سورة البقره کې هم کړی او یقینا ځای ورکړی مونږ بني اسرائیلو ته مبوع صدقین ځای د ځای مزیدار ځای ځای خوندور مزیدار ورزقناهم من الطیبات او روزي ورکړی مونږ هغوی ته من الطیبات له پاکو څیزونو نه حلاله روزي ورته الله تعالی ورکړې وه مخکې د هغې وضاحت بیان شوی دی الله تعالی ترنجبین او من او سلوا به کړه وریزه قط الله تعالی ور کړو په مخ طرفو حتی جاهم العلم نو اختلافونه کړیو په مسله توحید د الله تعالی کې په مخ طرفو یعنی په مسأله توحید په مسله توحید کې اختلافونه ک تر دې پورې چې راغی یو تعلم د حتی جاهم العلم نو مراد سره یو قول لهم بصرینو داره چې مراد درینه علم د تورات تی مراد دی نو په تورات کې دیو تحریف لفظي او تحریف معنوي وکړه نو اختلاف پکې پیدا شو دویم قول لم بصیرین دار چې د علم نو مراد علم د قران کریم تی مراد دی کله چې نزول د قران کریم شروع شو نو په هغه وخت کې دیو په توحید د الله تعالی کې د اختلاف وک دوانه دی دوانه دی مراد شي د هغه وخت کې مختلاف کړی ونو بیا ورستو مختلاف کړی دی ان ربک یقضی بینهم یقینا رب ستا و عملی فیصله وکي په میان دریو کې تاسو ته ما دا ویلی چې د الله فیصله راشي نو د هغې نه مراد عملی فیصله چا چې د الله تعالی توحید منلی نو قیامت کې الله تعالی جنت ته داخل کی او چا چې د الله تعالی د توحید نه خلاف کړی دی نه یې دی منلی نو هغه به جهنم ته لاړ شي ان ربک یقینا ربستا یقضی عملی فیصله وکړي دیو په منځ کې په ورځ د قیامت باندې پی ما کانو فيه یختلفون په هغه څه کې چې دوی پای کې اختلاف کاوه اختلاف یې کړی په مسله توحید کې په ان كنت په شک مما انزلنا الیک فسأل الذین یقرؤون الكتاب من قبلک لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین مخکې آیات کې اختلاف ذکر شو د اهلی کتابو نو کله چې اختلاف راشي نو خلق په شک کې ووردیږي نو دې آیت کې الله تعالی د شک د لرې کېدلو طریقه ذکر کوي ای پیغمبره کله خلکو د اختلاف د وجې نه پتا ستا په زړه کې شک راغی نو د شک د لرې کولو طریقه دا دا طریقه اختیار کړه نن سبا ډېر خلک وایي که و یاره مونږ هم حیران یو چې اوس مونږ رقم مولوي صاحب ومنو بس یو یو طرف وایه بل بل طرف وایه هغه هم لولي شیخان دي هغوی هم سره که دواړو پاڼې نه دي ویلې نو د شک طریقه د شک د لرې کېدو طریقه هغه معلومه که کنه بس هغه داره چې میډیا خو تاسې هم ګورئ له غړ تصویرانو د بربنډې ښځې ته ګورئ لګیای ته ته لږ میډیا وګوره چې څه څه کې پاکستان کې څه روان دي هغې نه ځان لږ خبر که خپله ورته ته پته ولګي او عوام خلک کوی زمونږ نیم لار خطا کړی ده ستانه لار نه را خطا کړی تاله الله تعالی عقل لر کړی دی تعالی الله تعالی شعور درکړی دی پوهه درکړی ده کله چې ته لاړ شي او په بازار کې سودا کې نو چې یو ټماټر در دکاندار پکې خراب اچي هغه خو پیژنې هغه ته لري کې خه ټماټر بد ټماټر پیژنې نو دا ته نه پیژنې چې دا حق پرست دی او کدا بی دینه سړی دی ته لګه سترګې ته وغړه لګ ته شعور ځان کې پیدا کا او خيار شلګ تا ته بیا پته ولګی ردی بیا د دې آیات په شرح کې او په وضاحت کې لوم په سرینو څلور پنځه اقوال دي او دا آیات د مشکلاتو نه دی خو زه تاسو ته آسان دوه مطلبونه د آیات وایم ان شاء الله مشکلات به کې وی نه یو قول لوم په سرینو دار چې تفسیر دار د ریشک نه مراد تنګواله د ذلت مراد دی او دا خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته نو د آیات مطلب دا دی ای پیغمبره ته د الله تعالی دین بیانې او دا خلک ستا مخالفت کوي نو ته به دې باندې خپله سینه او خپل زړه ته به دې باندې مه تنګوه بلکې ته صبر وکړه او ته تپوس وکړه د حق پرس علما کرامو د بني اسرائیلو نه نو هغه به تا لره خبر کی چې مخکینی انبیا علیه صلات وسلام هغې څومره تکالیف برداشت کړي دي قومونو د هغې څومره مخالفت کړی دی هغې بیا څومره صبر کړی دی نو یو معنا د آیت دا جوړي نو دې دې کې به ترجمه بیا داسې وکړي په ان کنتا اے نبی صلی الله علیه وسلم کته یې پیشکین په شک کې یعنی ستا په ځل کې تنګستیا راغلی په ځل کې پریشانی راغلی ته د الله تعالی دین بیانې او خلک یې نه مني مما زړه دې تنګ شوی مما د وجې د دعوت د هغې څه نه چې نازل کړي دي مونږ په تا باندې نو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب ته تپوس وکړه دا کسان نه چې لوستلی د هغې کتاب من قبل مخکې ستانه حق پرس علما کرام چې د هغې په زمانه کې چې الله تعالی انبیا علیه صلات وسلام را لیږلي نو قومونو د هغې خبره منلې او که نه یې منلې او هغوی څومره صبر کړی دی نو تاسو ته ما ویلي په یو روایت کې راغلي دي په یو حدیث کې چې درې سوه انبیا علیه صلات وسلام هغوی په یوه ورځ باندې شهیدان کړي نو ته د هغوی لږ حال وګوره که نه چې هغوی سره څه چل شوی نو کله چې داسې واقعیت بیان شي د حق پرستو چې دا ظلم زیاتی او سره شوی دی نو بیا انسان ته خپل حالت چې دی وایي چې زه زه خو اړو څه شی هم نه یم دا خو چې دی بیا بیخي دغه پټول په کار دی د خپل حالت چاته بیان نه کړي تاسو ته ما دا واقعه ویلله د اسیه بیوی بی د فرعون خزه وه نو د هغې سره څه چل وکړه په سخته ګرمۍ کې بیا په شګو باندې څملوله او کاڼي بیا پرې پاسه کېښودل په سینه وله او اوس موسی پرېږدې که نه پرېږدې د هغې ملګرتیا اوس کې که نه کې او بیا یې په هغې باندې میخونه ټکوال خولې کې نه هغې دا ویل چې الله تعالی زما لپاره په خپل خوا کې الله تعالی بنگله جوړه کا نو دا واقعیت چې بیان کړی شي الله تعالی وي تر بنی اسرائیل د علماو نه حق پرس علما کرام چې دي د هغې نه ته تپوس وکړه چې د هغې پیغمبران ته څومره تکالیف میلاو شوي نو هغې څومره صبر کړی دی استقامت یې کړی یو مطلب دا دی امام قرطبي رحمتالله علیه دا لیکلي دویم قول د د مفسرینو دا دی چې په ان کنت دا خطاب د مشرکانو ته هر یو مشرک ته دا دا چې خطاب دی او په عبارت کې سر کې تقدیر دی ای پیغمبره ته ووایه هر یو مشرک ته دا خبره وکړه که ته د الله تعالی د پیغمبر چې کم مسله بیانوي او د الله تعالی د کم کتاب بیانوي نو که ته په دې کې شک کې نو د نیکانو علما کرامو د بنی اسرائیل نه د اهلی کتابو نه د پوسو کا چې دا پیغمبر چې دا سوی دا حق دی کنه دی دا چې دا کم کتاب بیانې نو دا کتاب حق دی او کنه دی ته دا غینه ته پوسو کا نو تا ته هم دا وچه او دا مسله بالکل حق ده نو زه دا ویم چې اے مشرکانو اے بی دین خلکو اے مرتدینو که تاسو وای چې تاسو په حق باندې او تاسو له علماو فتوی درکړي دي چې تاسو پوجان په حق باندې نو زه به تاسو ته ویم چې دینه مخکې مو علما کرامو یو مسله یو فتوی جاری کړی و پاغي کې په سونو علما کرامو کله چې د د د وانا پریشن کیده په هغه وخت کې د کراچۍ او د اسلام آباد او د لاهور او د پیښور او د دې هر ځای پاکستان د لوی لوی خارونه چي دي په دې کې لوی لوی علما کرامو د دغه پوج په خلاف باندې پتو ور کړی و نو که تاسو وس دا وایه چې په دې مسله کې تاسو شک کوئ په دې کې شبهات کوئ او تاسو دا وایئ چې موږ له علما فتوا راکړې ده نو هغه هم څه ده که دواړو پاڼې نه وي ویلې هغه فتوا شته دی هغه وګورئ او که ستاسو سره نه وي موږ ته رابطه وکړئ موږ بېرته درکو هغه هغه شته دی او انشاءالله په نېټ باندې به ومي ما سره خو خپله داسې یو ما کتلې ده په هغې کې په سوونو علما کرامو که چرته پوجان د مسلمانانو په خلاف باندې د مجاهدینو په خلاف باندې چړایو کې نو بالکل مسلمانان له پکار دي او یو پتوا کله چې امریکې په افغانستان باندې حمله کوله او مسلمانان یې ځورول مسلمانانو باندې بمبار کو نو په هغه وخت کې علما کرامو یو پتوا جاری کړې وه چې د مسلمان په خلاف باندې د مسلمان په خلاف باندې که امریکې له چا اډې ورکړلې او دا غي سره مرګرتیا وکړه نو دا یقیني مرتد کیږي په دی باندې په دی باندې کافر کیږي په وخت کې علماء پته ور کړی کته اوس ما ته دا پتوې زله نو زر ته مخکینی پتوې در کوم کنه چې هغه پتو ده نو دا آیات ته مطلب دا شو نو دویم دویم معنا و دا آیات داس بیانوي ته وای اے نبی صلی الله علیه وسلم هر یو مشرک ته ان كنت فی شکین که شرط یې ته په شک کې مما انزلنا الیک دا کتاب نه چې نازل کړی مونږ تا ته یعنی دا مشرکان د الله تعالی په کتاب کې شک کوي په مسله توحید کې نو تو ته سو وای پس علی الذین تپوس کدا کسان نه یقرؤون الکتاب چې لوستاغي کتاب د الله تعالی د تورات او انجیل من قبل کې مخکستانه د حق پرس علماء کرامو ته پوښتنه وکړه نو هغه ورته دا وای چې دا پیغمبر حق دی د قران حق کتاب دې ځکه د هغوی په کتابونو کې هم دا ذکر شوي نو دویم مطلب د آیات دا شو لقد جاءك الحق من ربك یقین راغلی تا ته حق له طرفه د رب ستانه فلا تکونن من الممترین نو مه کېږه ته شک کوونکو نه په شک کو ته مه کېږه شک کوونکو نه فلا تکونن من الممترین یا دې کې د شک نه مراد شک دی په حق کې او یا فلا تکونن من الممترین ته مه کېږه د شک کوونکو نه په نزول د عذاب کې په منکرینو باندې په منکرینو باندې به عذاب راځي نو ته د منکرینو په عذاب کې شک مه کوه بلکې په دوی باندې به عذاب یقیني راځي فلا تکونن من الممترین ته مه کېږه د شک کوونکو نه په نزول د عذاب کې په منکرینو باندې ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون یقینا کسان چې پوره شوی د پاغه باندې کلمه درپسته کلمه ربک قضا او ربک فیصله در پاغه باندې پوره شوی ده لا یمنون هغه ایمان نه راوړي د دې کلمه ربک نه مراد عذاب د الله تعالی دی یعنی کوم خلق باندې چې د انکار په وجه باندې فیصله د عذاب شوی ده نو الله تعالی پاغه باندې به عذاب راوړي هغه باندې به خامخا عذاب راځي ولو جاتم کل آیت او که چر دراشي دیو ته هر نخا په توحید د الله تعالی باندې نو دیو ایمان نه راوړي حتی راول عذاب الالم تر دې پورې چې دیو ویني عذاب الالم درناک لره تر دې پورې چې په دیو باندې درناک عذاب راشي دا به تر هغه وخت پورې دیو ایمان نه راوړي فلولا كانت قرية آمنت آمنت ونفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي په الحیات الدنیا ومتعناهم الی حین په دې آیات کې ذکر د توبې د قوم د یونس علیه د یونس علیه السلام بیانې او دا آیات چې هم بعضی لیکلي دي او مشکلات دي پکې خو مشکلات پکې ان شاء الله نشته لري آسان دي او حاصل او خلاصه د آیات دا ده مفسرین لیکلي دي چې قوم د یونس علیه السلام موصل خار نینوا هغې ته وایي موصل خار ته وایي په هغې کې آباد و کفر او شرک او بېدیني یې کوله الله تعالی یونس علیه السلام هغې ته راولېږه د الله تعالی د دین د الله تعالی د توحید دا دعوت یې هغې ته وکړه ډېر زمانه هغې انکار وکړه موسی د نو د یونس علیه السلام ته وحی راغله چې ته دې قوم له خبر ورکا چې درې ورځې پس به په تاسو باندې عذاب راځي که ایمان هم راوړه ښه ده که نه درې ورځې بعد به عذاب راځي په تاسو باندې نو یونس علیه صلات وسلام قوم ته خبر وکړه چې درې ورځې بعد به په تاسو باندې عذاب راځي کله چې درېیمه ورځ نږدې شوله صحیح قول کله چې دا داسې الفاظ ویلی شي دا طریقه باندې نو بیا په آیات کې اشکال نشته نو کله چې درېیمه ورځ د عذاب نږدې شوله نو یونس علیه السلام د دیو نه سفر شروع کا پوه شو چې په دیو باندې د الله تعالی عذاب راځي نو دیو په وخت کې د کوپر او د شرک نه توبه ویستله او د الله تعالی نه دعا وغوښتله چې الله تعالی مونږ ته عذاب مره کوه الله تعالی ته عذاب لري که نو بنا په قول اصح باندې په دې باندې عذاب نه راغله او توبه ویستلې ده د عذاب دراتلو نه مخکې نو دغه اعتراضات چې پکې کم خلک وایي چېره د وګوره فرعون چې دی د عذاب په وخت کې د هغې توبه نه قبول شوې نه دیو څنګه قبول شوې ده نو تاسو ته ما پوره تفصیل ووایه پوره تفصیل یې دا دی چې دیو چې دی د عذاب د راتلو نه مخکې دیو توبه ویستلې ده درېیمه ورځ چې کله شروع کېدله نو درې ورځې بعد به پرې راځي که نه عذاب نو درېیمه ورځ چې شروع شول نو په هغې کې دیو پوه شول او بیا ته یونس علیه السلام هم روان شو نو دیو پوه شول چې اوس عذاب یقیني راځي خو راغلی نه دی لا عذاب علامات یې لا نه دي شروع شوي وخت خو پکې لا شته دی دوه درې ګنټې پنځه ګنټې ورته شته دی توبه یې ویستله او الله تعالی نه دعا وغوښتله چې الله تعالی مونږ درې عذاب نه بچ که الله تعالی ته عذاب لرې که نو دویمه خبره ده چې عذاب پې نه دی راغلی بس دویم تفصیلات خلکو به دای کې ذکر کړي دي فلولا کانت قریتون نو ولی نو یو کلی والا قریتون یو کلی والا اهل قريتين اهل قريتين چې مراد امنت چې ایمان راوړی په نفعها ایمانها نو پیدا ورکړی هغه ته ایمان دغی معنی دا شوله یو کلی والا چې ایمان نه وړي په وخت د عذاب کې نو دغی ایمان نه قبليږي الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام لما امنو کله چې ایمان راوړ نو کشفنا عنهم عذاب الخزي لری کوم دا غینه عذاب د شرمندګۍ په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې ومتعناهم الی حین او پیدې او تور کړی مونږه تر وخت پوري نو یو کلی والا که چرته ایمان نه وړي په وخت د عذاب کې نو هغه ته هیڅ دغه ایمان راوړلو ته پیدا نه ورکي ها قوم د یونس علیه السلام ته ایمان پیدا ورکړل خو لیکن عذاب لراغله نه عذاب لراغله نه او ایمان راوړ تو بي وستله الله تعالی بس خبره ومنله او الله تعالی دعا قبول کړله نو عذاب پیرانغه ولو شاء ربک ولو شاء ربک کو وخت رب تعالی امن من فی الارض نو ایمان براوړی خامخا ایمان براوړی هغه چاچ پر ازمک کړي کلهم ټول جميعا په یو دیوانی په جواب باندې په دې آیات کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته حاصل له تسلی ده ای د الله تعالی پیغمبر ته خپل کار کوه الله تعالی به خپل کار کوي د الله په کار کې د کار ملره ستا په ذمه باندې د الله تعالی د دین دعوت دی نو بیا د الله تعالی خوښه را که چاته هدایت کوي نو هم د الله تعالی خوښه ده د الله تعالی په اختیار کې ده او که چاته الله تعالی هدایت نه کوي نو ته خو په زور باندې څوک نشي مسلمان کولای دا خو الله تعالی دغه په تقدیر کې لیکلي ولو شاء ربک کو غختل رب ستاله امن نو خامخ ایمان دراوړې من فل ارض او چاچ پزمک کې دي کلهم ټولو جميعا په جمع سره افانت تکره الناس نو آیا ته زور کولای شي په خلکو باندې حتی یکونو مؤمنین تر دې پورې چې هغه مؤمنان شي ته پرې دې لپاره زور کولای شي ته نو څه معنی ده نشي کولای ته خپل کار کوه بس دعوت کوه که خلک ایمان نه وړي نو هم خلک نه راوړي نو هم نه دې راوړي الله تعالی به سره پوه شي دا آیت اوس ذکر کوي دا تفصیل لپاره د قول د آیت و ما کان لنفس او نشی کېدلی ممکن نه دی د هیڅ یو نفس لپاره ان تؤمنه چې ایمان راوړي الا باذن الله مګر په توفیق د الله تعالی باندې نو په انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین دا لږ تفصیل شو ته به چا باندې زور نشي کولی ځکه د ایمان چې څوک راوړي نو هغه په توفیق د الله تعالی باندې راوړي او دویمه خبره ویجعل الرجس علی الذین او ګدی الله تعالی اچي الله تعالی پلیتی پاکستان باندې لا یقلون چې هغه عقل نه لري نو کم خلک چې عقل نه لري ایمان نه راوړي نو الله تعالی په هغه باندې د کفر او د شرک پلیتی پکدي هغه پلیتان دغه صفات شي او د چا په تقدیر کې چې الله تعالی ایمان مقرر کړي الله تعالی د توفیق د ایمان ورکی ریجس نو مراد پدې ده کې یو قول لم پسرینو دار چې ریجس نو مراد پلیتی ته مراد د بی دیني کفر او شرک او بيدینی دغه ته مراد ده یعنی بعضی خلکو له الله تعالی توفیق د ایمان ورکی نو بعضی د کفر او د شرک او د بيدینی په ګندګۍ کې پاتې کی ويجعل الرجس علی الذین لا یعقلون لا یؤمنون عقل به کې نشته نه ایمان نه راوړي دویم قول لم پسرینو دار چې د رجس نه مراد عذاب ته مراد دی د دنیا یا د آخرت عذاب چاله الله تعالی توفیق ورکړي نو هغه ایمان نه وړي الله تعالی د دنیا او د آخرت د عذاب نه بچ کړي نو بعضې خلکو په تقدیر کې الله تعالی دا لیکلی ده چې په دی باندې به رجس ږدي د دنیا یا د آخرت عذاب ته الله تعالی ورکوي ویجعل الرجس عذاب دنیوي یا اخروي علی الذین لا یعقلون لا یعقلون معنی داره چې هغوی کې ایمان نشته قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي دعوت د منکرینو ته سوچ او فکر وکړئ په عقلي دلایلو کې او بیا ایمان راوړئ قل ورته پیغمبره انظروا وګورئ ماذا في السماوات چې څنګه دلیلونه توحید د الله تعالی په اسمانونو کې ماذا یعنی کم دلایل توحید د الله تعالی په اسمانونو کې پزما کې او ما تغنی الایات والنذر او پیدا نور کې دلیلونه والنذر او یرا ور کون کې ان قوم نه قوم تلاج مینون چې ایمان دراوړي لا یؤمنون مراد د دین مراد زدی او عنادی خلق تی مراد دی مخکې دا ټکی وری وایو مخکې الله تعالی وایي چې تاسو دلیلونه توحید د الله تعالی ته وګورئ په اسمانونو کې په ځمکه کې نو سوی دغه دلایل چې څوک ایمان نه راوړي هغې ته پیدا نه ورکوي نو دلایل خو دې لپاره دي چې د هغې کې سوچ وکړي او ایمان نه وړي او الله تعالی وایي پیدا وله نه ورکوي د ایمان په راوړلو کې چې څوک ایمان نه راوړي نو هغه ته پیدا نه ورکوي نو یو عام خلک دي او یو ضدیان دي دواړه مشرکان دي بېدینه دي خو یو په ضد باندې ولاړ دی نو په ضد او په عناد باندې چې ولاړ دی نو چې څومره دلایل د توحید د الله تعالی بیان شي نو هغه ایمان نه راوړي دې کې معنی دغه شوله نور خو د ځمکې او د اسمانونو دلایل توحید د الله تعالی کې پای کې خلک سوچ فکر وکړي نو ایمان به راوړي خو لیکن ضدیان او عنادیان چې په ضد باندې ودرېږي نو هغه بیا ایمان نه راوړي په هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم دې کې دنیوي عذاب تخفیف دنیوي منکرین د پاره په هل ينتظرون دا د الله تعالی د دین نه منکر خلک انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر په شان د واقعیت را کسانو باندې خلاو چې تیر شوی دي ایام په معنا د واقعیت العذاب سره دی واقعات العذاب د عذاب واقعیت خلاو من قبلهم چې تیر شوی دي مخکې ردیونه ورته پیغمبر پن ته ضرور انتظار کوي انی معکم من المنتظرین زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه ما د ایام قران کریم کې شداراشي نو عام د دین مراد چیرې واقعیت د عذاب تی مراد دی او کله کله اطلاق په انعامات د الله باندې هم کیږي سوره ابراهیم کې وراشي وذکرهم بایام الله پنځم آیات د سوره ابراهیم نو ال د کی ته مراد انعامات ته مراد دی نو عام استعمالیږي کله چې الله تعالی عذاب راځي مؤمنانو خوشاله شي الله تعالی به تاسو بچ کی الله تعالی به د کافران په هغې باندې تباه کوي ثم ننجي دې دې کې دا ثم د فاره د تعقیب ذکری دی دې دې کې معطوف پر له اصل کې حذف ده نو کله چې د انتظار کوي زم انتظار کوونکې ما د الله تعالی عذاب براشي دغه انتظار کوي نو په نهلک المکذبین مونږ به هلاک کو مکذبین نو کله چې مکذبین هلاک شي نو نو نجی رسولنا نو مونږ به بچ کو خپل پیغمبران په نهلک المکذبین و نجی رسولنا خپل پیغمبران به بچ کو والذین آمنوا اکسان چې ایمان راوړل کذالک حقا علینا او دغه سی لازم د پمون باندې ننجی المؤمنین بچاو بچ کول مؤمنان مسلمانانو د دې تفصیل مې ته کړو دا یو نیمه خبره ډیره ضروری چې دا یادوي خامخه یو طرف ته مونږ دا خبره کو چې په الله تعالی باندې د چا حق واجب نشته لري د الله تعالی باندې د چا حق نشته لري دې کې الله تعالی وایي کذالک حقا علینا لازم دی حق دی په مونږ باندې د مؤمنانو چې خلاص کومګه بچا ولور کو نو په مونږ باندې حق شته دی او یو ځکه مونږ وایو حق پې نشته لري نو تاسو ته ما بار بار ویل حق چې دی دا په دوه قسمه دی یو دی حق تفضلی او دویم دی حق ایجابي استحقاقي حق تفضلی دی ته وای په الله تعالی باندې د چا حق لازم نشته دی لکه چې الله ته مونږ د سیوا چې دار باندې زمونږ لازم دی دا به تکې مونږله خو حق تفضلی دی ته وای چې الله تعالی د خپل لوز زمونږ سره کړی زبر سره دا کومه نو دې ته وای حق تفضلی دا شته دی او دویم د حق ایجابي استحقاقي نو هغه په الله تعالی باندې د هیڅ چا نشته ځکه الله تعالی فعال لما یرید دی قادر دی په هر چا باندې د الله تعالی باندې څوک خپل زور نشي لولی چې در باندې زما واجب دي دا ما راکې که دا ټول مخلوق الله تعالی جهنم ته وغورځوي او تباهي کړي نو بیا هم الله دا د الله تعالی عدل دی دا د الله تعالی انصاف دی په الله تعالی باندې چا حق نشته واجب ها الله ویلی دی دا بل زو کوم بس هغه الله تعالی دا په ما باندې لازم دی زبر لکم نو حق تفضلی هغه ته کتابونو کې دا سره غلي دي تفسیرونو کې او کتابونو کې لیکل شوی دی حق تفضلی حق ایجابی استحقاقی نو چې دغه الفاظ ته یاد ان شاء الله بیا په پویږئ